الکه ما نه خو دا غیر شو ما له خو دغه هم څه نه دي کړی هغه سمیر الرحمن لا اوهو وختي زلړم او راوړل ها بسم الله الرحمن الرحيم دوی امام نووي رحمت الله عليه چې د قران او سنت او اجماع د امت نه دلایل موجود دي په دې باندې چې توبه واجب ده او دې آیتونه ذکر کړل آیاتونو نن دا معلومیږي توبو الی الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون یو خبره ډیره کمالی کړی د دار الله کومه رب یقول ما لیا پورا آیات راوړي نظر دې ښکته نه دي ساتلې ګناه دې کړې کوو وا فرض حفاظت دې نه کړې کوو وا لعلکم تفلحون معلومه شو چې په توبې سره فلاح حاصلې فلاح کلمه جامعه يحصل بها المطلوب ويزول بها المهروب مرهوب چې در یری والا شي در ختم شي او دو څه چې کوم غواړي هغه ته حاصل شي لان بدا چې بس جنتی کېدل جنتی کېدل دوستا د نظر حفاظت کول کته کول د فرض حفاظت هغه روایت په صاحب یادی من یزمن لی صحابي ته ویل الله پیغمبر موږ په خبرو باندې ورسېږو دې سمې ساکلت کا ام کوال اهلک الناس الا حصائد ارسلته مور دې ګوره شمرشي خلق د جبل او حلال صحابي نبی اسلام ته ما توصیه وکړه وی املک علیک لسانک جبه کنټرول دی فنارینو باندې چې کم فتنی دي نو د زنانو فتنه دا ډیره زیاته ده په نارینو باندې او یو روایت کې راځي وان اول فتنتین وان اول فتنه بنی اسرائیل کارت فی النساء اوس دا قیمتي دا قیمتي جمله د عثیمین سے بوري ولهذا کان اعداؤنا اعداء الاسلام زمون دشمنان چې کوم د اسلام دشمنان دي بل اعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين وشيوعيين شيعان وأشباعهم قاديانان وأذنابهم وأتباعهم ليس في ذكر كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يقسم المسلمين بالنساء دا مسلمانان کو جنکو خرابول غواړي دا کچا کچا جنکې را دي کچا کچا پېشت کړه چې بيخي په ګوتو جوړه يدعون الى التبرج يدعون إلى اختلاف المرأة بالرجل يدعون إلى التفصح في الأخلاق يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الانسان ربه ودينه انما تكون في النساء هغه ایرانیانو ته پته د يهوديانو شیان خزيراري خزي کچا کچا جنہ کوي ادا د الکانو سره جګرځي او کله په مری کې ناشته کله په سواد کې ناشته او کله چې نه په پیښور کې په شراب خانه کې ناشته دا بدل دي پری سوري ویل لري سوري سوري دا دې بلا چې کنه هغه خوشاله ده کله یې دې کار نه وی ځان ته ته خو نه را باندې پیښ شي پیسې کړه په دې باندې دا چې راغلی په اسلام آباد کې راځي او خور هغه کار نه دي څنګه الله ما دې په څو وادي بل بل وادي خو یې وځي لوګو ولا سور دي دا نه راځي کنه چې په دې باندې آرامیان پی دی او دیانی شایان ټول دا کار کوي دا کله یو دیو کې شپه کې د خریز سپای وچالي دي چې کوم سپې په واره غلي او کله بل دی شراب او کباب او سوایا سکول کې چې دغه نه دغه نه چې نو دغه دغه خورلې و کینا شراب اسکري دل تکي سره دې دې دې دې کې دې اخبار کړه دې مردان ته پتا تور چې خبره لیکلی شي او د کېدا نه را د سپری دی یو بل سره کول را کول نو به کوی کینه چې ټول خړلې و ویني ویني کړي و ارانه څومره شعور سوایا ما هغه اسلام را لبدنامي دا د اسلام ملک دی پاکستان د اسلام ملک ولې پکې دا کارونه ده ولې پکې دا ناروا کوي الکانو دینه کې یو ځای سکول وایي تعالی شرم ناراضي تعالی غیرت ناراضي او بیا پښتانه په کې ولې پښتو دې څه شو په کار خو ته مسلمان او پښتو دې څه شو ستر لسم پورې لګانې جنہ کوي شریکی دا لکه ولې دې بدما خیر ځان نه لري وصولي پروت دی ای بوډه یو دل چې ترپا کې والی چا دې ته بوډه وې ځلې وصولي دې بزرې او باندې اړوند لګیدل یاره الله ما رأيت نبی اسلامي ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب للب الرجل الحاضر من احداكم زنانو ته وی تاسو وی تاسو د کوم چیرونه لري کنه د خوخيار سړي عقل ختموي کما کل خو نه والا والا ادا خو کیسه تلواله څلور خود مفتی شیب دی راته وایي چې یو تیمر د دریش ته مزدار زمون نکری کې دریا بر دی مخکې راځي کې دریا شي خو برابر یاتمن دی کمول نه شي ته سنت دې کې وګوره چې آبادی سور وفا 2000 کې وګوره اوس وګوره شخړې پچی شخړې پچی ماشاء الله وی په خوا ماشومان سره مینا و اوس مینا ده او په خوا په سالم چم کې دی ماشوم دغه والي ټکی راغلا د کړو هغه هغه خو سړی سره چې ډېر شي خمي نه ډېر شي دغه ماشاءالله مال د خدای دې په دې کوڅو کې جوړې کنه ته واجب واجب الهه وسري او سري لالون دي امن دوي با هغه غډي یې ځای الله په کارونو کې کار مل را د بجلی په تارونو کې کار مل را خراب بشي پیسې کنه په دې باندې ها وا وا الله هغه وته هغه خپل چیش کلا دا ولګي دا چې دا کم کیرونه دي نه کې دا میان پټ کیو اراده اوس تی وی کوا انتظار ګرانه د تاسو په ته چې کوښښ مې پوری وشو یا خزي خلک یې بسیم کې ما موږ غلاره په اوچ په په دې کې را الله میان راغلی ها دا خاطر ډېر زبردست خبره ده تور مېن راو په خځې ور ستړې نه مو چې درشم کې مزدار دی پخړی وره دا جوړونه به راوستي وي او خیم لیوانه شوی دی ما وځي ای ټول راغلی تیار نه شي ای دا د اسرائیل خدي اما یان نه کړه رونه دی راغلی موږ سم یا ولی ما ته دې په دا وځي مونږ دی اپټی شي تاسو سمانه چې لیوانه دي نشي ډاکټر له بوت ډاکټر له بوت وایي کټ کی پر پر پر سو باندې کوټه حدیثنا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله قسم بالله اني لا استغفر الله اما غزو الله تعالی نه بخنه غواړم او اتوب ویلې په یوم اکثر من 70 مره زیاد او یو کرتونه تحدید مراد نه کثرت مراد باندې لغر ابن یسار رضی الله تعالی عنہ نو له یوغان والا قلبي زما په ځل باندې خړه راځي راځي افغان ځا الله ته استغفار وکم الله زما وزن افغان کې ختم کی نبی اسلام ته ارت معاف کی نو نتی کیږي نو خلاف اولا معاف کی بیا هم نبی علیہ السلام استغفار کی داما او تا تعلیم نے چې نبی علیہ السلام استغفار کی رسول د کمبل لرګي چې استغفار نه کوي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا خوش نصیبی دا خوش قسمتی دا چاله را د قیامت پر ورځ په خپل عمل نامه کې استغفار بیا بیا مونږ طالب وروره چې ټکر روان استغفار به وایا استغفر الله استغفر الله وایا استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب اليه بس غرض معلوم شي اورو یو خبره تکو یو سړی دی ګناه کې ګناه ته ګناه وي توبه تی واجب ده او چې سړی ګناه کې یو ګناه ته ګناه نه وي دې ته ووځي بدعتي یو سړی دی هغه سود کوي هغه کار سود کوي ګناه مته وي او ځنې هغه دی چې سود کوي او ولا پکې چرونه ګوري د دوه ګنا دوه ګنا نه یو سود دی بل مخادعه ده دوکا ده دا اوس یو نه چل شروع دی هغه دا ده چې زما پیسو ته ضرورت دی تو ګرا کوي دکاندار سره لړ شي کله کې دا ماشین ماشین ما باندې خرج کا پکارو د کال نیټي باندې باندې خرج کا الکه دا سامان دې نقد کړ نه دی هغه دې پیسې ورکړ نه دی کال پس ته ورکړل ضرور کړ او په کوم پیسو تاسو هغه خرڅ کړو دا وخت نه دا وخت 20000 روپۍ دي او 20000 روپۍ کال پس واجب وشو واجب یو سود بشو بل تر ته مخادعه دوه وشو دوه ګناه نه دا ټول شي شروع تاسو پته کې شي دا نه دی اے چې سره توبه وباسي دوه فائدې یو د نبی اسلام د حکم تابعداري وشوله توبو توبو او دیم دا دیم نو څه پکې څه شولا چې یو خدا او شولا چې د نبی اسلام د حکم تابعداري وشوله تو شولا هاي کنه د نبی اسلام د تابعداري وشوله د حکم تابعداري څنګه وشوله او بل دا د نبی اسلام د حکم چې دی نو هغه منلو شول بل د نبی اسلام د فعل تابعداري نشو څه به شو لکه نبی سم په خپل دا کار کړی ډیره فائدہ ده اوس دا حدیث چې دی دا حدیث اوري الله تعالی په توبه باندې ډیر خوشالي په توبه څنګه اوسنی حدیث په دماغ کې لپاره تشریح د ډیره خوشاله د وجه د الله شکریا ادا کوي وی اللهم انت عبدي وانا ربك يا الله زستا رب متنه بندای وی دسی چې اللهم انت ربي وانا عبدك خدای خنتا شي خدا اللهم انت عبدي وانا ربك دې تور خوشاله کې پزان نکويږي الله د خپل بنده په توبې باندې د دې سړي د خپل څورلای مونږ نه چې د نجات خوشاليږي اخطا من شدت الفرح معلومه شي چې په خطا باندې نیول نشته کنه اخرت کې الله نیول نه دنیا کې بل خبره ده شرح سوي دې سره په خطا سره طلاق ورکړي واقعي کیږي او روپیا هم د خطا و نسیان چې دین هغه څه چې اوس کولې لږه راغله خطا شو خلاص دا قول خطا او شي اخرت کې الله نه دي او خو یو والا دغه نه وی